ترى محاسبه اسانه وينقلب واپس بشي خپل اهل ته مسرورا خوشاله واما من اوتي كتابه او هغه څوک چې کتاب ته ورکړل شي ورا ظهري د شان رسته نو دی به زرد فسو فيدعو صبورا زرد چې دی به غواړي هلاکت ويسلا سعيرا او ننوزي بده ور د جهنم ته انه كان في اهله مسرورا یقینا هو د په خپل کور کې ډیر زیات خوشاله په ګناه باندې انه ظن یقینا د ګمان دا او الله یحور چې د په کلم ما ته واپس نشي بلا ولنا ان ربه كان به بصيرا یقینا د رب په دل دل رخلی دن کې او د کرتوت ردل فلا اقسم بالشفق نو قسم دی زما په شفق باندې شفق ویل کیږي د نور د پریوتو نه پس چې کوم سرخی ښکاری د شفق په دې مې قسمی واللیل او پښپم دې قسمی و ما وسق او هغه چې جمع کوي دا شپه په خپل خېټه کې والقمر او پسپوګمې مې دې قسمی عزت تسق کله چې دا ماه کامل جوړ شي پوره شي لا ترکبن طبقا عن طبق تاسو به ضرور درجه به درجه د یو حالت نه بل حالت ته تیریږي ای سورېږي به د یو حالت نه بل حالت ته تیریږي به فما لهم لا یؤمنون نو په دې څه شوی چې ایمان نه راوړي و اذا قرئ علیهم القرآن لا يسجدون او کله چې ورته قرآن لوستل کېږي نو سجده نه کوي بلکې هغه کسان چې کافران دي دوی تکذیب کوي والله ته خپته ده بما يعون سچ دیو جمع کوي فبشرهم زیر ورته ورکه بعذاب الیم په دردناک عذاب مګر هغه کسان چې ایمان راوړو نیک عملونه کړي لهم اجر غیر ممنون د دې لپاره اجر دی چې نه لکټ کېدونکې سورۃ البروج مکی سورۃ ده 85 نمبر دی په ترتیب د تلاوت کې په اعتبار د نزول 27 نمبر دی او د دې مضمون تسلی ده د موحدینو د پاره د اصحاب الاخدود بیان دی صورت کړی دی او دا غي نه دا خبره چې څنګه اصحاب الاخدود د الله د لعنت مستحق وګرځیدل دا مشرکان دې دغه سي تیار وسیږي او مؤمنانو ته د دې خوشخبری ده چې دا سختې چې څومره دي دا تاسو برداشت کوئ هم د دې په نتیجه کې به تاسو ته ډیر لوی خیر ملاويږي او الله په ټولو باندې غالب دی والسماء ذات البروج او زما دې قسمی په اسمان باندې چې برجونو مضبوطو قلاګان واله دي والیوم الموعود او په غورز باندې چې داغه وعده کړی شوې ده وشاهد و مشهود او زما دې قسمی په هغه گواه باندې په حاضرې دن کې باندې و مشهود او ست چې حاضرول کیږي نو حاضرېدون کې انسان دی او چې چاته حاضرې کې هغه خپل ورځ د قیامت ده قتل اصحاب الاخدود لعنت دی نه هلاک دي شي اصحاب الاخدود خندقون والا دا قصه ده د یمن د حمیری بادشاہ زونواس چې هغه په 523 عیسوی کې تیر شوی دی هغه وخت کې چون کې اسلام او صحیح دین د عیسی علی السلام مذهب او د شریعت نو د مشرکو چې څوک چا به عیسایت اختیار کو نه عیسی علی السلام دین نو د ورته چې واپس نه به واپس کېدل نو مؤمنان خو به نه واپس کېدل نو د ول د ور خندقونه وکنل خندقونه به د ور نه ډکړل او د ور ته به ور گزارل یا به اسلام پرې دی او یا به د ور ته ور غورځيږي دا کارونه به کول د یو زنانه واقع ډیره مشهوره ده وی چرای وستله او د سر خپل معشوم بچي په غیږ کې ورسره ورته وی چې اسلام پرې دا و هغه وی نه پرې دا ما بیا ورته چې مکه و پرې دا نه پرې دا ما دا بچی چې اوچت کو او د اورته ورګزار کو مور خپل بچی په اور کې لیدو چې سوځي خو ورته ولاړ او اسلام نه پرې خو دو خو د بچی سخته خو یقینا ډیره سخته ده نو الله یو بل مدد داغه کړی دی هغه بچی وته د ور ناواز وکړو وی مور په ظاهر ور دی خو ګوره چې خپه نشی راته یو فارسی شاعر داغه دا کلام نقل کړی دی وای اندرا مادر کې من اینجا خوشم گرچ در ظاهر میانه آتشم وی مور دن ناراضه دن ناراضه دلته خوشاله ما اگر چې په ظاهر ور ښکاری خو دن نور نه دی راضه ورته دا خدای الله مددو الله په دې باندې لعنت کړی دی په دغه بادشاہ او په دغه ملګرو قتل اصحاب الاخدود او په دې کې سبق دی د مؤمنانو د پاره هم د مشرکانو د پاره هم چې تاسو رویه دغه او د مؤمنانو رویه دغه مؤمنان کامیاب دي هم د اصحاب الاخدود په شان دي به تاسو هم ذلیل شي لا قتل ذکر شي هلاکت دی د پاره د اصحاب الاخدود د خندقونو والا النار چاغره ور خندقونو ذات الوقود چاغه وقود نه اندن لرګو خاشاک والو اذ هم عليها قعود هغه وخت ثم لم يتوبوا بیا دیو توبه نه وباسي فلهم عذاب جهنم نو د دیو لپاره عذاب د جهنم دی ولهم عذاب الحريق او د دیو لپاره عذاب د سوځولو دی دا ننم چې مؤمنانو ته تکلیفونه ورکړي کیږي دا د ګوانتانامو به د جیل سختي دم د تاریخ یو حصہ ده او دا الله ټول ارسولي دل زمون په وطن کې دنم د مؤمنانو سره ظلمونه او زیاتی دا غوي د پاره جیلونه او سزاګانې او من ته حواله کول او دا سخت سخت عذابونه دا ټول الله لري دي هغه خلک چې مؤمنانو له عذابونو ورکي او تکلیف ورکي او بیا توبه نه وباسي فلهم عذاب جهنم نو دغه شکلونو ته ګورې دا د جهنميانو شکلونه دي ولهم عذاب الحريق ان الذين امنوا يقينا خلق چې ایمان راوړې دي او نیک عملونه کړی دا غوې لپاره جنتونه دي چې بهيږي بلاندې دا غینه نهرونه هم دغه لوی کامیابی ده ان بطش ربک لشدید یقینا استاد رب غریب ډیر سخت دی د دې رب سره مهلتونه ور سره دي خو غریب دې ډیر سخت دی انه هو یبدئ و یعید یقینا دغه الله پړم به ظلم پیدا کوي او به په دوباره پیدا کوي هم دغه الله بخون کې دی الودود محبت کوون کې دی ذل عرش المجید د لوی بزرگ عرش مالک دی فعال لما يريد زر زر کوون کې د هغه څه چې هغه اراده وکي آیا تا ته راغلی دی خبر د لخکرو لخکر د فرعون او د سمود بل الذين كفروا بلکې هغه کسان چې کافران دي په تکذیب هغه په تکذیب کې مخالفت کړي دي قران نه والله من ورائهم محيط او الله د دیو نه غیر چا پر احاطه کړی دا بل هو قران مجید بلکې دا قران کو بلن پایا کتاب دی په لوح محفوظ په لوح محفوظ کې دی چې د هر تغییر او تبديل نه بچ دی سورۃ طارق مکی صورت دی 86 نمبر دی په تلاوت کې او په اعتبار د نزول باندې شپږ درشم نمبر دی مضمون د دې حفاظت د اعمال دی او د ضایع کولو نه بچ کول د سورۃ البلد نه پس نازل شوی دی بسم الله الرحمن الرحیم والسماء قسم دی بزما په اسمان والطارق قسم دی بزما په طارق باندې طارق د شپې راختون کی توای د ستوري دي تاریخ هغه ملمتم ویل کیږي چې کم د شپې راغلی نو د شپې چې کم راخیږي نو هغه ستوري دي چې هغه هر شپه راخیږي وما ادراک ما الطارق او تاسو څه په درځه طارق څه شی دی النجم الساقب دا غزلیدون کې ستوره دی ان کل نفس نشتره هیڅ یو نفس لما علیها حافظ مگر لما په معنا ده الا ده مگر فاغبن یو نگهبان د ستونه شته دی بل ينظر الانسان د انسان دی وګوري مما خلق چې د سنه پیدا کړی شوی دی خلق مما ان دافق دی پیدا کړی شوی دی دا غوبون چې هغه ټوپ وهون کې وبدي دا نطفه د انسان مراد ده یخرج جدار اوزی من بین الصلب والترائب د مینز د ملانا او د مینز د اډوکو د سینو د سینې نه د دې وجنه هغه قاعده غلطه ده چې خلک وایي دا د سړی د سلط نه بچي پیدا کیږي دا ماده د ملا ناراضي او د زنانه د سینو ناراضي دا خبره غلطه ده الله فرمایي د مینز اډو کې د سینې او په مینز د ملا کې د دغه ځای ناراضي د هر چا یو یو ځای دی انه على رجعه لقادر یقینا دا الله د دې په واپس کولو باندې چې دا ژوند دې بیرته واپس کړي د مرګ لقادر قدرت لري یوم تبل السرائر په دغه ورځ باندې چې ښکارا وکړي چې دا ټول رازونه فما له نبوي د د پاره من قوت نس یو طاقت ولا ناصر نو څوک مددگار والسماء ذات الرجع او قسم دی په اسمان باندې زما چاغه باران والده ما وب برخیږي رجع واپسې ته وای دا وب د سمندر نه برخیږي په ورېزو کې او بیا خطر راوريږي والارض او پزمکه د زما قسم ذات سوت چې چاودون والده چې وچوینو نباتات راوخی جبکه انه لقول فصل یقینا دا وینا ده فصل سورۃ الاعلى مکی سورۃ دے 87 نمبر دے په ترتیب د تلاوت کې 8 نمبر دے اتم نمبر دے په ترتیب د نزول مضمون د توحید او طریقه د کامیابی د آخرت بسم الله الرحمن الرحیم سبح اسم ربک الاعلى تسبیح بیانوا د خپل رب د نوم الاعلى چاغ ډیر بلند دی اوچت دی یعنی وایا سبحان رب ربي الاعلى پاک دے رب زما د هر قسم شریک نه چاغه بلند بالا دے الذي اغذات خلق فسوا چاغه پیدا کول کړی دی فسوا به تناسب برابر کړي والذي اغذات قدر چاغه تقدیر جوړ کړی دی فهدا او به لارم خودلې ده والذي یو الله هغه ذات دی اخرج المرعى جرا وستلې دي شینکې نه نباتات فجعله غصاء احوا نو بیا د رسل شینکینه چې ننوځي به د جهنم اور ته غټ اور ته ثم لا يموت فيها بیا به نوی مرګ پدې کې او نه پدې کې ژوند وي قد افلح من تزكى ان هغه مرګ به ناراضي چې د آرام بیا مومي د دې په وجه او نه به ژوند دي ان دا ژوند سره ژوند نه دی فقد افلح من تزكى یقینا کامیاب شو هغه څوک چې خپل نفس پاک کو د شرک نه وذکر اسم ربه یو یاد کو نوم در خپل فصلا نمنځو کو بل تؤثرون الحیات الدنیا بلکې تاسو غره کوي ژوند د دنیا ترجیح ورکوي والآخرت خیر و ابقا حالان کې آخرت ډیر غوره دی او باقی پاتې کیدونکې دی ان هاذا یقینا دا نصیحت دا قد افلح من تزکا ولا خبره لفي الصحف الاولى فمخکنو صحیفو کې مو صحف ابراهیم و موسی چې صحیفې د ابراهیم علی السلام او د موسی علی السلام دي سورۃ الغاشیه مکی صورت دے 88 نمبر دے په تلاوت کې 68 نمبر دی په اعتبار د نزول مضمون د دې توحید او آخرت دی او ورپکې هدایات دي بسم الله الرحمن الرحیم هل اتاک حدیث الغاشیه آیا راغله د تا ته خبر داغي پټون کی آفت چې هر څه پټ کی وجوه مخون یوم اذن په دغه ورځ خاشعه ذلیل به یریدون کی به عامله ډیر عمل کوون کی ناسبتون مهنت کوونکی ستړي تیرونکی په دنیا کې به ډېر مهنتونه کړي ستړي به تیر کړي خو د ایمان نه بغیر و نو سره تسلا نارن حامیه ننوزي به دی ور ګرم ته تسقى من عين آنيه سکول کیږي په دیو باندې دا ګرم انتهایی ګرم چینه نه ليس لهم طعام نبوي د دیو لپاره خوراک الا من ذريع مگر دا خاردار غنو والا وخون وچ وچ خاردار واخه لا یسمنو چې نه به هغه غټول کوي ولا یغنی من جوع او نه به د لوګي نه بچ کول کوي وجوه یومئذ ناعمه ډیر مخونه په دغه ورځ خوشاله بارو نه کوي لسعيها راضيه فخپل مهنت به خوشاله دا د مؤمنانو مهنت ده فی جنت عالیه وبلند بالا جنتونو کې به لا تسمع فيها لاغيه چې تب نور پاږي بهوده فزول خبره فيها عين جاريه پدې کې به یو چینه جاری وي فيها پدې جنت کې سرور تختونه به مرفوعه اوچت اوچت واكواب او د ډک ډک جامونه به د شراب موضوعه چې خوده شي به په طریقې سره و نمارق او تکیاګانې به مسبوبه په قطارونو کې وزرابیو او قالینونه به مبسوسه خوار کړی شوی افلا ينظرون ایا دیو د دینم عبرت نه ګوري نه دي ظاهر علامات ته ایا دیو نه ګوري ال الابل وخت کیف خلقت چې څنګه پیدا کړی شوی دی و ال السماء و اسمان ته نه ګوري کیف رفعت چې څنګه اوچت کړی شوی دی و ال الجبال او دی غرونو ته نه ګوري کیف نصبت څنګه ودرول شوی دی و ال الارض او دی زمکه ته نه ګوري کیف سطحت څنګه خورکړه شوی ده فذکر نو ته نصیحت ورک دیوتا انما انت مذکر یقینا ته نصیحت ورکونکې لست علیهم بمسیطر نه ته بدیو باندې صدار او غو ذمہ دار الا من تولى وكفر مگر هغه چا چې مخ واړو او انکار وکړو فيعذبه الله العذاب الاكبر نو الله به د عذاب ورکړي لوی عذاب ان الینا ایابهم یقینا مونږ طرف ته دې دی وراتلل ثم ان علينا حسابهم بیا په موږ باندې دی د دې سره حساب کول د نبی کریم صلی الله علیه وسلم سنت دا چې دې دې ته کله راورسید فورا به دعا وکړه اللهم حاسبني حسابا يسيرا الا آسان حساب را سره وکي چې الله وي ما ته راتلل دي حساب په ما ده نو که الله حساب آسان نکو نو ډېر مشکلات به وي سورۃ الفجر مکی صورت دے نواسی نمبر دے یو کم نوی په اعتبار د تلاوت کې لسم نمبر دے په اعتبار د نزول مضمون د دې مجازات یعنی جزا او د سزا بیان دی هغه مخونه چې هغه به یریدون کی او هغه مخونه چې هغه به خوشحاله بسم الله الرحمن الرحیم والفجر قسم دی وی زما په سبا وليال عشر او پاغلسو شپو باندې د لسو شپو نه مراد سم مشهور څه خاص لس شپې نه دي خلکو بازي ویل دي خدا ټول لس شپې هر لس شپې یعنی ګوره د میاشتې درې عشری دي یو لس شپه بل لس شپې بل لس شپې دا لس او لس جمع شنو میاشتې جوړیږي دا لس لس ورځې دا یو یو عشره دا خپل د الله د قدرت نه قدان دا نظام خو هغه جوړ کړي د ورځو دا ترتیب د مینځه وباسه نو باقی دا نظام هیڅ نه پاتې کیږي شفع والوتر او قسم دی وی زما په جبت او په تاق باندې دا چې تاسو حساب کوئ نو 1 2 3 4 5 نو یو عدد تاق دی او بل جبت دی او دا جبت او تاق په خپل ځان له الله یو ترتیب دی چې دای مقرر کړی دی نو پاغه جبت او تاق بني والليل اذا يسر او پشپه مې د قسم کله چې هغه رخصت شي هل في ذلك قسم الذي حجر آیا شتره په دې کې دلیل د یو عقل والد لپاره دا استفهام تقریری ورته وایي یقینا شته دی علم تر کیف فعل ربک بعاد آیا ته نګوري سرنګ کانی کړي د ستارب په عادیانو باندې ایرما چې د ایرم زامنو ذات العماد چاغه اوچت ستنو والو ان ډیر دنګ دنګو یا آبادی دنګ جوړولې التي هغه لم يخلق مثلها في البلاد چې دا غوي په شان موږ نو پیدا کړی په خارونو کې وسمود الذين وسموديان باندې سکانې کړې وي صوت عذاب چوکه د عذاب لخت د عذاب کوړه د عذاب ان ربک لبالمرصاد یقینا ستارب لبالمرصاد په کات کې په مورچه کې دیوته یعنی د دې احاطه په علم کړی دا فاما الانسان نر چې انسان دی اذا مبتلاه ربه کله چې ازمایش کی بد بند درب نو فاکرمه مال ولا ورکی عزت ولا ورکی او نعمتونه ولا ورکی نو دی وای ربي اکرمن زما رب زما عزت کړی دی و اما اذا مبتلاه کله چې بده باندې ازمایش وکي فقدر عليه رزقه نو رزق په لک کم کی فیقول ربي اهان نو دوی زما رب زما بي عزتي وکړه کله هرگز داسې نه ده بلکې تاسو عزت نه کوئ د یتیم او تاسو تحریز نه کوئ یعنی خلکو ته ترغیب نه ورکوئ په ډوډۍ د مسکین باندې وتاکلون التراث او تاسو میراث خورئ اکل لما خوړل ډیر یعنی ټول میراث په خپل قبضه کوي نو د کونډو میراث هم قبضه کړي د خويند غم هم قبضه کړي د یتیمانو غم هم قبضه کړي او ټول امران غخته ایزان ته او دا خور له چا میراث ور کړی دی خور له میراث ور کړی دی او د کونډې له بسوک میراث ور کوي پر دې خزره او د دې بچو له بسوک میراث ور کوي او دا پر دې سړی دې چې دا پټې دې لور کوم خپل خور له دا خو زما اوخه بیا کری نو دا خو زما بالکل کلا هرگز داسې نه ده اذا دکت الارض دکن دکا کله چې دا وچاودل شي ریزه ریزه شي دا زمکا پیدر پی دکن دکا ریزه ریزه کدل نه پیدر پی وجاء ربک وراشی رب ستاو پرشتي صفن صفا سپونه سپونه وجی ایوم اذن وراوسته شي په دې ورځ باندې به جهنم جهنم په دغه ورځ به نصیحت واخلي انسان وان له الذکر نو وس د نصیحت غستو سپیده ده ته زما جنت ته حضرت ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنہ یو ځل دا آیتونه ولوستل او وی فرمایل وی یا رسول الله ډیر می خوښ دي دا آیت د اخر دی آیتونه نبی کریم صلی الله علیه وسلم ته فرمایي خوښ دي دي نو دا چې تکله مرشي وفات شي نو دا بدرته ویل شي مشهور مفسر قران عبد الله ابن عباس رضی الله تعالی عنہ د وفات بارک راضی چې کله وفات شو په ترتیب د تلاوت کې 90 نمبر دی 90 نمبر دی په اعتبار د نزول سره 35 نمبر دی د سوره قاف نه پس نازل دی د دې مضمون مصارف د اموالو سره د جمع کولو د مالونو د خرج کولو د دې بیان الله کوي بسم الله الرحمن الرحیم لا اقسم بهذا البلد قسم دی زما په دې خار باندې الله فرمایي دا د مکی خار وانت حل بهذا البلد او ته حلال غنل شوی په دې خار کې یعنی دا هغه خار دی چې په دې خار کې زناور تم امن دی په دې خار کې دشمنانو تم امن دی په دې کې چې د چا د پلار قاتل را شیغه تم امن دی هر چا ته پخکارم پابندی دا مرغوب انتم امن دی خو دې خلکو ته حلال غنلې تا ته تکلیف درکول اذیت درکول تا ته دیو جایز ګڼلې دي په دې خار باندې زما قسمی و والد و ما ولد او په پلار باندې او په هغه څه چې هغه پیدا کړی په بچی باندې څه خاص پلار او بچی نه دي بلکې دا پلارواله او زویواله دا توالد او تناسل خپل داغه د قدرت نه خره لقد خلقنا الانسان فی کبد یقینا پیدا کړی د موږ دا انسان فی کبد په مهنت او مشقت کې آیحسبو آیا دې ګمان کوي الله يقدر عليه احد چې په دبا نه طاقت و نظر حصو یقول دی وای اهلکت مال اللبدا ما خرج کو وامل زو ډیر مال وامل ډیر مال می والو زو د واده وخت شي نو ډمانو لمه وای دومره لکه ورکړي دومره زره می ورکړي دومره می په ولیمه باندې خرج کړي دومره می ناسخوانانو لور کړو دومره می سندرو والا لور کړو دا مې وکړه ډیر مال مې والو زو دې دا وای ايحسب ان لم يره احد اي دې دا ګمان کې چې دې چا لیدلې نه دې نو ما خو لیدلې دې الم نجعل له عينين اي مون مون آیا مون ندی ګرځولې د لپاره دوه سترګې ولسان نو جب او شفتین او دوه شونډې وهدیناه النجدین او بیا مې دته دا دوه لارې د خیر او د شر خو دلې دي فلقتحم العقبه نو دې پاغه غونډې باندې ونختو عقبه هغه غاټي غر په یو غر باندې و نه خطو هغه غر چې و ما ادراک مل عقبه تا ته سفر د عقبه څه شي دا ګران کار فک رقبتن ازادول د مریری او اطعام یا ډوډۍ ورکول دی وکی ته په یوم ذی مسغبتن په ورځ د لوګي کې یو څوک وګې شوی دی او ډوډۍ ولا ورکی یتیمن یتیم وی یتیم وی ذا مقربتن چاغه غربت والی رشتي والی مقربتن رشتي والی او مسکینن او یا مسکین وی ذا مطربتن چاغه خاک نشین وی ان د ډیر غربت نه وجنه په خاورو کې ناس دي ثم کان من الذین او بیا شیدا کسان چې ایمان راوړل دي او تلقین کې یو بل ته صبر او تلقین کې یو بل ته رحم په خلق باندې دغه خلق دی خی لاس والا والذین کفروا بیااتنا او هغه خلک چې انکار کړي زموږ د آیاتونو نه هم اصحاب المشرمه دا ګس لاس ولدي علیهم نار مقصده په دې باندې به اور وی را بن کړي شوی یعنی اور به په دې باندې را خوري سوره الشمس مکی سوره ده په ترتیب د تلاوت کې 91 نمبر ده یو نوي او په ترتیب د نزول سره شپږشتم نمبر ده مجازات اخروی او دنیوي د دنیا او د آخرت جزاء او سزا بسم الله الرحمن الرحیم والشمس وضحاها قسم دی زما په نور باندې او د دې پر رڼا باندې والقمر او پس پوګمې باندې اذا تلاها کله چې دا په دې پسې راشي والنهار او په ورځ مې د قسم اذا جلاها کله چې ښکارا کې دا ورځ دې نور لره والليل او په شپه مې د قسم اذا يغشاها چې پټ کې دې نور لره والسماء او په اسمان مې د قسم د علم ورکړی دی د تا قوت د فجور د نافرمانو هم وتقواها او قوت د تقوا هم قد افلح من زکاها یقینا کامیاب شو هغه څوک چې دا نفس پاک کو وقد خاب من دساها او یقینا تاوان شو نامراد شو هغه چې نفس دباو کو او ګناهونه اعتکار ته واغست کذبت ثمود بتغواها تکذیب کړو ثمودیانو بتغواها د وجد سرکشیخ پلنا کله چې راپور ته شو اذن بعث کله چې راوچت شو اشقاها د دې وخت بدبخته فقال لهم رسول الله ان اول دیو ته رسول د الله چې صالح علی السلام ناقه الله وسقياها ځان بچ کې د دې اوخه د الله نه وسقياها او د دې د سکلو نم ځان بچ کې فکذبوه دوی دغه تکذیب کو فعقروها نو ده هلاک کړه فدمدم عليهم ربهم نو الله هلاک کړل دیو یعنی دوی الټه کړل هلاک کړل د دې جرړه وستله به ذنبهم د دې د دې ګناه پوجا تکذیب پوجا فسواها نو دا هلاکت د دې برابر کو ولا يخاف عقباها او الله نه یریږي د عاقبت او د انجام نه دینه د دې د بدی نتیجې نه الله یریږي نه چې دوی به ګنسه احتجاج وکړي نو ماته بس نقصان ورسي سورۃ الليل مکی سورۃ دے 92 نمبر دے په تلاوت کې په اعتبار د نزول سره نهم نمبر دے مضمون د دې تفریقه ده او درجات دي په مابین د اعمالو کې بسم الله الرحمن الرحیم والليل اذا يغشى او قسم دی زما په شپه باندې کله چې دا شپه پټه کی ورځ لره والنهار او ورځ باندې اذا تجلى کله چې دا ښکار شي وما خلق الذکر او ندی پیدا کړی په هغه ذات باندې مې قسمی چې پیدا کړی دی نر او خزه ان سعیکم لشتا یقینا تاسو کوششونه مختلف دي طالب څنګه دی نبی کریم صلی الله علیه وسلم د دې تشریح کړی دا په تاسو کې هر یو کس چې سحر را پاسی کلکم یغدو فبائع نفسه فمعتقها او موبقها د هر یو کس را پاسی سحر پر ټول صلاحیت د خپل نفس په کار واچي نو څوک هلاک کی او څوک اخلاص کی د جهنم د اورنا څوک نیکی پیو کی نو د جهنم د اورنه بچ کی او څوک په ګناهونو په خپل لاسونو خپل سترګو غوګونو دماغ او زړه نو هلاکی کی فاما من اعطى نو هغه چا چې مال ورکړ د الله د پاره وتقا او تقوا د خپل رب اختیار کړ او صدق بالحسنى او تصدیق وکړو د حسنا د حسنا نه مراد یعنی هغه دین چې دین حسین او خیسته دین دی پس نو یسره لیل یسرا زرد چې دی به آسان کوم دلره په دنیا کې لیل یسرا د پاره د اسانۍ یعنی د ته بمون آسان کو لار د جنت و اما من بخل او هغه چا چې بخل او واستغنا او ځان به پروا وګړو د ثواب د الله نه چا ورته ویلا ثواب دی بما ثواب ته حاجت نشته دی ما خو دنیا ته حاجت دی وکذب بالحسنى او د حسنا د ثواب تکذیب وکړو فسنو یسره للعسرا نو زرد چې مون بت سہولت ورکو د سخت لارې نو ما او یاره ولې تاسو دا غي ور نه تلزا چاغه لور لمبو والا دی لا یصلاح نه بدن او زیدی ته الا الاشقى مگر غ انتهایی بدبخت الذي كذب وتولى هغه چې هغه تکذیب د پیغمبر کړي او واپس شوی د ایمان نه او سيجنبه الاتقى او زرد چې ډډه بکې د دین هغه تقوادار ان بچ بکړی شي د دینه هغه متقی الذي يؤتي ماله يتزكى هغه متقی انسان چې خپل مال ورکاو د دې لپاره یعنی شیئن او دا چې خبره ته قصه پوره وکړه کنه نو بیا ورته خبره ولا تقولن لشیئن سمو ایل یو شی د پاره انی فاعل ذلک غدا چې سبب دا کار کوم مگر دا وای الا ان یشاء الله مگر دا چې وګړي